الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وایي چې ته وایا چل ورته خی چې ای زما لوی ربا کچره ته خې دوی ته هغه عذاب کچره ته خې ما ته هغه عذاب چې د دوی سره واده کولی شي نو خدای ستا د عذاب زمونږ وس نشته سوال مې د نه دا دی چې خدای مونږ په دوی کې مې حساب وه مونږ ته را بیل که ځکه چې یو خو هر وخت کې د الله نه یره پکار ده بل دا دی الله ته اظهار د عجزې کول پکار دي او بل دا دی چې بد عمله خلک دونه سپیره دي چې که په دنیا کې عذاب پې راغی که نه نو ورسره نیکان چې اوسېږي هغه هم په عذاب کې راځي د دنیا په عذاب کې نو وایي بسم الله الرحیم قل ربي اوایا چې ای زما ربه قل اوایا ربي ای زما ربه اما تور اما تورینی کچره ته خیماتا اما تورینی کچره ته خیماتا ما هغه عذاب یو ادونا چې دا غوی سره وعده کولی شي رب دې کافر سره چې د کم عذاب وعده کولی شي خاص کر په دنیا کې نو رب زما سوال لا دې رب ای زما رب فلا تجعلنی تما مگر سوا فی القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې رب په دې ظالمانو کې ما مې حساب و چې په هغوی عذاب راشي او په موږ هم ورسره راشي همدقسې وشو الله عذاب راوسته پې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته بیل کړل جدا کړل بدر واقع ته ګورئ نو اما ترینی کچره ته خیماته ما یوعدون هغه عذاب چې د دوی سره وعده کولی شي رب ای زما رب فلا تجعلنی تما مگر زوی فی القوم الظالمین په قوم ظالمانو کې الله پیغمبر ته وی و انه یقینا منغشیو علی ان نوریکا پدې خبره چې منګه او خایو تا ته ما نعدهم هغه عذاب چې مونږ د دوی سره وعده کو لقادرون قدرت لرونکي یو زه په هغه عذاب باندې قدرت لرم چې د کم عذاب زه دوی سره وعده کوم بیا دی یا دا یا دا دی چرته غلطه خبره دی وکړه د ګناه خبره دی وکړه زر کلمه وایا لا اله الا الله وایا بل سو وایا استغفر الله وایا دا غي مقابله وکا ادفع تدفق بالتي په هغه طریقه هي احسن او چې هغه ډیره ښکلې وي د ټولو طریقونه او څه شی دفقه السیئه بدو نحن اعلم منګ ډیر خپویګو بما په هغه یصفون چې دا خلک بیانوي او دا الله نه سوالم کوه کله نه کله شیطان سری له نوکار ورکی چې تکړه شه وقر رب او اوایا چې ای زما رب وقر رب اوایا ای زما رب اعوذ بک از پنی نسم پتا من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه رب ز پنی نسم پتا من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه همزات جمع ده د همزتون همزه دو معنی راځي نوکارا او دیکا ورکول دا سړی چې چا باندې نوکارا ولګي او دی نوکارا کې دغه ورکی دیکا دیتا همزه وایي دا شیطانان ګندګان نه دي دا چې سړی اعمال کوي د اعمال وخت کې سړی تاثیریږي مانځه وخت کې راځي سبق وخت کې راځي تلاوت وخت کې راځي کله ریاکاری سړی ته کوي کله بل څه کوي کله بل څه کوي ډوډۍ وخت کې راځي تر دې پورې چې او د سماتې کوي دغه وخت کې راځي نو وایي نحن اعلم بما یصفون راس وړاندې یو ټکی دی کنه مونږ ته عالم مونږ عالم یو پاغه خبره یصفون چې دوی بیانوي کله الله له شریک ثابتوي کله الله له اولاد ثابتوي کله د رسول الله خلاف کوي دا کمی پورې کوي دا حتی راواله د یسفون سره ولګوي حتی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت چراشی یو دا غوی ته مرګ مرګ وته حاضر شي حتی تر دې پورې اذا جاء چراشی احدهم الموت یو دا غوی ته مرګ نو دې بیا چغې شروع کی قال نو بیا دی وی رب ارجعون ای زما ربا تاسو واپس کې ما رب سا رانه مال لږ واپس مې که دنیا ته رب ارجعون ای زما ربه تاسو واپس کې ماله ارجعون دا جمع ده دلته جمع ولی وی وی دا جمع د ادب د پاره وی خو څنګه ادب خیال ساتي د سنوي پس شي کې نیک عملو کې فی ما په هغه کې ترکتو چې ما پریخې دی ما نه خو په دنیا کې مال پاتې شو په هغه کې خو مې نیک عمل نه دی کړی رب راته لږ موقع راکړي چې لاړ شم او په هغه خپل مال کې نیک عمل وکړم ځمکه مې پرېښې ده ربه په هغې کې خو ما څه نیک عمل نه دی کړی پنځه شپږ جیره به ځمکه مې وه واپس مې بوځې چې هغې کې زه لږ څه عمل وکړم چې د غریبانانو ته یې ورکړم مدرسه پکې جوړه کړم بل څه وکړم کلا هیڅ کله د سینه ده بابا جی بیا دنیا ته تګ نشته دی کلا هیڅ کله د سینه ده ټیک ده یو خبره ده او د ماما په خلو وی انها کلمه یقینا دا یو خبره ده هو قائلها او دی ویون کې دی داغه څوک منی ومن ورائهم او وړاندې به د دوی نه برزخونه د قبر ژوند وي دې ته دنیا وای رستو قیامت زندگی ده دا د قبر زندگی ته دې ته برزخ وای ومن ورائهم وړاندې د دوی نه به چې ساتي وزي برزخونه هغه به سوي برزخ وي الی یوم یبعثون تر د هغې ورځې پورې چې دوی راوچت کړي شي د قبرونو نه فاذا نفخ کله چې پوکی وهلی شي فی سورې پشپېلې کې دوی مشپېلې کې پوکی وهلی شي مړي د قبرونو را ژوند شي فلا انصاب بینهم نو نه بی نسبونه په منځ د دوی کې یوم اذن په دغه ورځ کې دا نسبونه بنی الکه دا شینواری دی پریګی دی یا دا پریدی مړه پریدی دی یا دا ممن دی یا دا زمونږ د شینوارو سړی دی دا زمونږ د پریدو سړی دی دا زمونږ د ممن دوری دا بنی ار سړی به ځان لزان لئی نفسی نفسی بئی یو سړی به دا غواړي خدای مې دې دا رور ګیر کې خو چې زه خلاص شم الله مې دې دا ښځه ګیره کې خو چې زه خلاص شم الله مې دې دا پلار ګیر کې خو چې زه دغه شم خلاص شم خو دا یو ټکی دی علما وایي دا د کافرو مسله ده ښه مسلمانان د مسلمانانو مس کې به ګورې کله نه کله رستو به تاسو راشي نسب به کار کوي یو لوی بزرګ به لوی عالم به د هغه به نوسي وي بچی به وي مسلمان به وي هغه ته به د خپل نیکه او د خپل دغه دغه رسي فایده ولا الحقنا بهم ذریتهم دا خبره د کافرو ده فلا انصاب بینهم نو نه بین سبونه په منځ د دوی کې یوم ازن په دې ورځ کې چې د یو سړي په بل باندې زړه خوږیږي ولا یتساءلون او نه به دوی د یو بل نه سوال وکړي څه وخت به داسې راشي چې هر سړی به په خپل ځاني د بل نه به سوال نه کوي خانو چې میدان حشر به ولګي حساب کتاب به وشي وړاندې به پولیس راتی د میدان حشر نه چې خلک چوټي شي نو پولیس رات ته روان شي نو لار لار کې به میزانی تول نو بیا به د انسان تول الته کیږي د انسان د بدن تول بم کیږي تاسو مخکې ویلو داغه د عمل تول بم کیږي د د اعمالو له الله وزن دغه ورکی جوسه او د قرنګ د د رجستر نه دی د دې بم وزن وشي په سختو کې یو دا سختی ده په قیامت کې یو چې دا عملنامې تقسیمیږي چاله په خلاص او چاله په غسلاس دا سخ وخت دی او یو چې وزن د اعمالو کیږي درون به یو که سپک وي او بل دا دی چې په پولی صراط باندې بل چې په پولی صراط باندې پرې پورې وته کنه بیا خان ده چې سکه هغه کوا فمن ثقلت هر هغه څوک چې درنې شوي موازینه هغه تلې د نیکې داغه فاولائک نو دغه خلق چی دی هم المفلحون ماغوی کامیاب دی بل سوک نه ومن خفت او هغه سوک چې سپک شوی موازینه تلی د نیکی داغه فاولائک الذین نو دا هغه خلق دی خسرو انفسهم چې پتاوان کې چولی دی هغوی خپل ځانونه نور وزن تاسو ویلی وزن چې کیږي تول د چا به کیږي د بدن به کیږي که د رجسټرو به کیږي او که د اعمالو به کیږي د تاسو ویلو او فی جهنم خالدون په جهنم کې به همیشه تلفحو سوځی به تلفحو دی ته وی چې دا په لمبه باندې دا وهلی شي تلفحو سوځی به وجوههم مخونو دا غویلا النار اور ګوره د نار پیخ دی د فاعل کې د تلفحو او وجوه زور دی د مفعول کې تلفحو سوځی به چاله به سوځی وجوههم مخونو د کافرو لا النار اور وهم فيها وهم فيها او دوی به په دې اور کې کالی هون چنګداړي وي چنګداړي دې ته وي چې بره شونډه په بره لاړ شي او خکته شونډه په خکته لاړ شي تاسو چې خیر سره امید ګل ګډه لال کې نو دا سر راواله په اور کې دی د شونډو شونډې نو دا شونډې په بره لاړ شي او دغه په ښکته لاړ شي علما لیکي اسو کې علما لیکي او دا خبره د حدیثو کې ده یو مسلمان به داسې نیخه مسلمان به داسې مسلمان به ټیک د ګناګار وي جهنم کې به الله واچي د څه وخته پورې خو د هغه مخ چې دی په هغې باندې به اور نه لګي ځکه چې هغه د مخ الله ته ایښي په سجده باندې د دې سجدې په برکت باندې به الله د ده مخ په لمبو باندې لاسونه به هم سوځي پښې به هم سوځي نور بدن به هم سوځي خو مخ به بچي وهم فیه او دوی به په دې اور کې کالحون چنګداړي ورته به الله ووایي چې الم تکن آیاتي آیا نو آیاتونه زما تطلع علیکم چې هغه به لوستې کېدل په تاسو ولې زما آیاتونه به تاسو ته نه ویلې کېدل د دې جهنم او د دې جنت مسلې درته نه نه کېدلې فکنتم بها تکذبون نو تاسو به دې آیاتونو ته دروغ وي قالو نو دا کافران به وی پریاد به شروع کی الله ته به عذر شروع کی مخکی کی ربنا ای زمونږ ربا ربنا ای زمونږ ربا اخرجنا وباسې مونږه منها د دې اورنه ای زمونږ ربا ته مونږه وباسې د دې اورنه وعده د سره کو فإن عدنا کچرې مونږ واپس شو ګناهونو ته فإنا ظالمون بشک مونږ به ظلم کوونکي یو الله ته پته لګي چې بیا لاړ شي بیا به همداسې کوي زه ویم دا که ملګرو ته اکثر ویم د دنیا او د آخرت نقشه داسې ده لکه دا ځینې مسلمانان نی دا عمرو لذي دقسې نقشه ده زه خپل هم داسې یم چې دلته راشو نو ویم چې بیا خو لاړم که نه اخمه ده نو د حرم نه به بیا راونه ځمه چې لاړ شو هلته کې ټول وخت په دغه کې په خوبونو په بل څه کې تیر کړو بیا حرم سره په سترګو نه وینو بازارونو کې ګرځو یو ځای کو بل ځای کو چې بیا راشو بیا ارمان کو یا خدای دونه دغه مو که ځان مو کړو یاره نو ربا که بیا دې مو کرا کړه کنه نو د حرمینو نه بزه پر وخت نه کوم چې لاړ شو بیا ما غسی دلته به دیم داسې وای چې ربا کمنګ دی واپس کړو نو ته به وګوري چې منګه د سې کو د سې کو الله ته پته لګي چې کدا واپس کم د دینه به بیا غټ بدعملی ښه بیا به څه وایي قال اخسئو الله به ورته وایي چخې شئ دا سپي ته چې تاسو شپې شړی که نو ته وایي کور شه قال اخسئو الله به ورته وایي کور شئ چخ شئ فیها په دې اور کې ولا تکلمون او تاسو زما سره خبرې مه کوئ الله باندې د خپل مؤمنان بندگان ډیر ګران دي ښه تاسو زما د مؤمنانو بندگانو زړونه چولو دي ظالمانو زما د مؤمنانو بندگانو زړونه تاسو چولې دي هغه سره ظلمونه کړی دي بلال سره مس ظلم کو عمر صاحب سره مس ظلم کو صہیب سره مس ظلم کو ار زمانه کې داسي انه بشکا کان فریق من عبادی یقینا و یو ډله د بندگانو زما یقولون هغوی به وي ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی پتا فاغفر لنا ربه ته بخښنه وکړې مونږ ته ورحمنا او ته په مونږ باندې رحم وکړې وانت خیر الراحمین او ته ډېر ښه رحم کوونکی دا زما د بندګانو یو ډله وه نو تاسو به څه کول تاسو به پورې ټوقې کولې فتخستموه تاسو فتخستموهم تاسو نیولیو دغه خلک سخریین په ټوقو د بلال پورې بم ټوقې کولې د صهیب پورې بم ټوقې کولې د عمر سه پورې بم ټوقې کولې نو دونه ټوقې بم کولې چې ټول عمرم پاغې کې تیر کړو الله هغه دین د نیر شوی و حتی تر دې پورې انسوکم چې دې غریبانانو هیر کستاسو نه ذکری ذکر زما ټول عمر هغوی پورې ټوقې وي وکنتم منهم تضحکون او تاسو به د هغوی پورې خندا کوله مړه نو الله به دا جنت ته داخلی این راشئ نن وګورئ چې بلال چرته دی راشئ نن وګورئ حضرت صهیب چرته دی ابو هریره چرته دی اسې مې دا مثال ته ور دغه که نور د هرې زمانې غریبانان به داسې مظلومان انی جزیتهم اليوم بېشکه ما بدله ورکړې د هغوی ته نن ورځ نن مې ورته جنت په بدله کې ورکړی دی او دا ولې بما صبرو په سبب د صبر کولو د هغوی انهم چې یقینا دا خلک چې دي هم الفائزون هم دوی کامیاب دي خیر قال الله بو وی دی کافرو ته چې وایې کنه کم لبستم سونه وخت تیر کړیو تاسو فل ارض پزمکه کې عدد سنین پشمار د کلونو د کلونو پشمار باندې تاسو سو کال دنیا کې تیر کړیو قالو ندی بو وی رب کلونه چرته لبسنا منګه تیر کړی دی په دنیا کې یومن یورس او بعد یومن بلکې بعضې ورځو فاسأل العادین ربه ته تپوس وکړه د شمارونکو نه څوک چې تاریخ والا یو هغوی دا کالونه شماري د هغې نه تپوس وکړه دوی ته به دا سخت ژوند دا اوږد ښکاره شي او د دنیا ژوند به ورته لږ ښکاره شي قال الله به ورته ووایي او واقعي ستاسو ژوند په دنیا کې په نسبت د آخرت کم دی الا بستم تاسو نه دی تیر کړی په دنیا کې الا قلیلا مگر لګ لو انکم کنتم تعلمون کشر تاسو پویدلې بیا مسله ده د باس بعد الموت افحسبتم ایا تاسو ګمان دی چې نه به مونږ ایمان وروړو نه به اعمال کوو نه به معاملات صحیح کوو افحسبتم ایا ستاسو ګمان دی انما خلقناکم چې بېشکه موږ پیدا کړی تاسو عبسا عبس ستاسو د پیدا کېدو سم دغه نو بنیاد نو سم مقصد نو وانکم تاسو چې الینا موږ ته لا ترجعون واپس بنکړی شي ستاسو دا خیال دی چې بیا به مال حساب کتاب لنه راځي فتعال الله الملك الحق اوچت الله کم الله چې هغه باچا په حق دی لا اله نشته دی معبود بر حق لایق د عبادت الا هو مگر مغه دی رب العرش الكريم چې هغه رب دی دا غر عرش خيستا بیا دی تخویف ومن يدعو مع الله چا چې عبادت کو سره د الله الهن اخر د بل الله د الله عبادت هم کوي وسره د بلم کوي لا برهانا چې نشته د هیڅ قسم دلیل له د هغه دپاره به په دې نو په ورځ د قیامت به سره الله حساب کوي چې و پلاني پیدا کړی وې ما خالق د زوم رازق د زوم ساتون کې د زوم او بیا د زما په ځای د بل چا عبادت کو فانما حسابه بشک حساب داغه به عند ربه پنيز درب داغي خیر ارس چی دا اخیری خبره ده انه یقینا لا یفلح الکافرون کامیاب بنشي کافران مختولا د صورت اول ته ګوره او اخر ته ګوره سم مناسبت راوس صورت سر کې سو قد افلح مؤمنان ګوره یقیني کامیاب شو او ختمه یې په دې ځای چې انه لا یفلح کافرون کامیاب بنی شي کافران وقر رب دا څوک الله ته ډیر عاجزي کوي دا وایي رب په ټول لنډی کوتل کې د ټولو نلوي ګناګارم وقر رب اغفر او او وایي چې ای زما رب ته مغفرت وکې ماته ورحم او رب زمون په حالات رحم وکې وانت او تشي خیر الرحیمین ډیر خد رحم کوونکو نه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خير من الأولى دعوك يا الله تزاش یا الله خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي رب ته خپل رحم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ د تمام حالات اصلاح وکړي ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکې ربه د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکې ربه د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث هم صحیح پوی کې خاص کر دا کتاب مونږ شروع کړی دی ربه مونږ ډیر کمزوري یو مونږ ډیر بې وسه بې علم یو خدای ته زمونږ سره توفیق راکړي کې صحیح په پوی کې د قران او د حدیث ربه صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي ربه د قران او د حدیث عظمت زمونږ پزړونو کې پیدا کړي رب د قران مجید خیر او برکت مونږ له دنیا کې مراکې په قبر کې مراکې خاص کر پر ورځ د قیامت په میدان حشر کې رب د دې عظیم خیر نه مونږ مو محروم وي خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سر ډیر خو کې الله دې له دې راتلو کې نستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو خوشاله کی الله د دنیا او د آخرت سعادت زمونږ نصیب وګرځي په حلال کاروبار کې راته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي دا هر قسم پریشانو حادثو نه الله موږ ټول حفاظت وکړي بیمارانو تم دعاګانې وکړي د اهل اسلام سونه بیماران دي رب ته وته شفا کامله ورکړي خاص کر ملګری بیماران دي هغه ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي زنانه بیماران دي خورانه کمزوري بوډاګان بیماران دي دعاګانو د پاره ویلي دا ټولو ته دعاګانې وکړي چې الله صحت عاجله کامله ورکړي زموږ یو دوست دی دغه خپې خوږېږي هغه ته دعاګانې وکړي چې الله ورته صحت عاجله کامله ورکړي د وطن خلک عمرو له تللي دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله پاک یې کوم اعمال کوي هغه الله قبول کړي الله روغ جوړ سالم خپل وطن ته راورسوي هغوی کومې دعاګانې کوي الله پاک په هغه دعاګانو د دوی کې موږ له هم برخه راکړي وصلی الله